ارادو کې تطلیق زوجتین دی وی د طلاق وتزوج اخرى او د بل سره نکاح بدلول مطلب دا یوی له طلاق ورکه او بل نو جائز دی لاندې وته لیک فلا جناح علیکم فی ذلک ولا حرج دګیز ګنا نشته یا ته ته تا پریدم خو خلا را سره وکړه خلې په طریقه وته بس ته ما ته مہر په طالب تنگ کړي تا دا نافرمانی زیاته تګه او ته په هغه باندې الټا معاشره کې ولګې تهمت چې دا ناشزه ده دا نافرمانی کوي دله طلاق ورکوم نو یو دې په تهمت لګاو پیسې دی وانه غسته گویا کې تومت ته واغسته هغه د بدنام کړه معاشره کې د پاسه کا ټهرا وکړه چې دا زما خبره نه منی دا نه پرمانی کوي لہذا دې لازم مہر نور کوم بس غیر ته مہر پیغو غدا څه خزنه بیا مہر شاول صحیح دي خو تا خو ته په غلطه ایثار کو نو یو د پاغه تومت لګو بل د پیسې چې دا واغسته نه اسم مبینا دا ښکارا ګناه ده ځکه هغه نه فرمانه نه ده بې ځای د داغې نه مہر ایثار کو او داغې نه پیسې واغسته نو سلور وجه الله ذکر کوي تقریبا فلا تاخذوا تاسو ماخله منه د دغه مال نشه انزر برابر اتا خذونه وایا تاسو اخله د کمال لرا بهتانن پدا زعال کې چې بهتان دی و اسم مبینا او گناہ کار ده نو مال چې اخله یو د تومت لګو نمبر 2 مانع ده دی چې هغه تابعدار د خخ زرن دخ کار ګناه چې دا غنه محرومي سره رسیدلی دی په جما یعنی تعلق از دیواجی سرا بعضو کم بعض استاسونا چه خاوندان دی لا بعضن بعض نورو تا چه خزی دی بی بیانی دی نو الله وی دا سنگه که دیشی د دې نکانه مخکې چې دا خزه اوس طلاق ورکړه دا تنه وکړه ساستاره پر حرام وا په هیڅ قانون دا نه خوشاله ده چې دا تاسو راشي دا تاسو شپې ورځې تیر کی هغه د مہر په بنیاد باندې چې تا ول مہر ورکو نو د مہر په بنیاد باندې هغه تا سره رااله تعالی خپل عزت درکو تا سره ملاو شو تا سره کور جوړ کو ان څنګه ته اوس دا غینه مال لې دا خو په مال باندې ارس جوړ شوی دی په مہر باندې دا پوره خبره شوی ده او دک حرام خبره ا حلال شوی دی نو تو څنګه دالې دواړه شي زالې یو طرف ته مہر دی ورکاو او د هغه نه پیدا غستنو پیدا دی مو غستا او پیسې مو واپس لې لکه دکاندار لر شي ټماټر ته مواله او بیا ته پیسې مو واپس راکنه الله دا څنګه کېدې شي وکيف دا استفهام انکاری دی نه نشي غسته څنګه به تاسو ولې نشي غسته الله وی دی باندې ډېر مضبوطی وادي شوی دي واخذنا او د خزو اغست دي منکم د تاسو نه میثاقا غلیظ او وادي محکمه ولته چې مولا کینو لنو تا ته نو ویلي په دې دوره دوره مہر سره په دې دوره دوره مہر سره په نکاح شرعي محمدي سره ستاره زنانه قبول را نو تاولې واده تاولې واده کوله خزه نه مضبوطی واده غسته د ولی په خپل باندې د مولا په خپل باندې شریعت محمدي باندې د پیغمبر حکم دی د الله حکم دی تا سره چې د نکاح کېده نو تا نه مضبوطی واده غسته شوې دي چې مہر باور کې دا باور کې دا باور کې او صرف دا نه چې بس قبول ده دغه بل خبره راځي ټول حقوق هر څو د پوره ژوند جامه جوړه سکونت دي کې هر شی دی مضبوطی وادي خزو غستی د رشتہ دار پلار په خله د روړ په خله د مولا په خله واخذنا والله وی دی خزو هغه څنګه به مال علی واخذنا او حال داده یعنی نشي غسته دا واده کړی دا واده سدا سي کمزور شي خو نه نکاح دوران کې نکاح دې کړی دا واخذنا او دی خزا غستنی منکم نستا سنای خاوندانو په وخت نکاح کې میثاقن غلیظا وادی محکمه خبر ځان ته راغله سړی مسلمانۍ هغه ته صرف لا اله الا الله وایي دا وته نو چې روزه ونیسي زکات ورکړي حج وکړي دا ټول خبرې دي کی یو سړی یو خزه قبول کړ نه دا نه چې بس د تفصیل کې چې دی وی قبول ده دا ټول خبرې به کې داخل دي کور به ورکه روټي به روټه به ورکه کپڑے به ورکه مہر به ورکه دومره دومره پیسې به نخ دی ور سره ورکه یسې لګلی دا ټول به ورکه قبول مطلب هو دې کې دنه غټ ټکه دې کو بلا تفصیل دی واخذنا او د خزو غستری منکم د تاسو نامی ساکن غلیظ اواده محکمه نو سلور وجه دی الله مال نشي غسته ولا تنکحو دبل حکم بیانې محرمات بیانې محرمات شرعیه د چې کومې خزې سره پلار نکاح کړی دا هغه سره به نکاح نه کوي ولا تن کې هو تاسو نکاح مکوای ما دا غمن کوحات سره نه کها ابا او کوم چې نکاح کړی دا پلارانو تاسو منن نساء د خزونه نو هغه سره به نکاح نه کوي کستا پلار و سره کړیو لیکه اباؤکم و ان علا کستا نکو و سره کړی دا کدی نک نک دی و سره کړی دا بر اور پسې شه هغه سره به نه کوي احترام بکې دا تاسو ته احترام ولا رشتہ ده الا ما قد سلفا الا ما مگر رشتي قد سلفا چې مخکې تیر شوی دی وسا سبیل او ډیر نارکار لار دا عرفن په اعتبار د عرف دا ډیر ناکار شي عرف کوم څوک د پلار او خزه پرې کې تو سر نکاح کې دا خبره نه ده انه کان فاحشه عقلا ومقت شرعا وسا سبیلا عرفن تکنی لیکه ودا بدری وړه چې شریعت وې نو بس کور په منیو کنه منی بس چې شریعت مونږ ته وې مونږ مسلمانان یو الله په حکم عمل نه حرمت علیکم امهاتکم دا محرمات بیانې څه سبب یې دي څه نسب یې دي لاول نسبی بیانې حرمت علیکم حرام دی پتا سو باندې امهاتکم میندې نو میندې حرام دي څه مطلب اے نکاح امهاتکم علت او حرمت د فعل سره تعلق ساتي د ذات سره نه ساتي مور حرام دا مطلب نه جواه حرام نکاح حرام نکاح له بزره وباسه حرمت حرام کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې امهاتکم نکاح د میندو تاسو نو مین دی هغه حرام دي وبناتکم او لونه استاسو لونم سری هغه حرام دي نو دا دویم شو او امهات مطلق دی که خپل مور دا او کو رضاعی مور دا و اخواتکم او خويند استاسو نو خويند هم مطلق دي خور یو سکه خور د مور بلار کې تاسو شریک ده اته عینی هوروي یو علتی دا ستا او داغه پلار شریک ته ستا مور جدا ده او داغه جدا ده او یو اخیافی ده ستا سو مور شریک هغه یو ځای نکاح کړي وا الته یو لور شوی ده بیا بل ځای نکاح کړي ده بل ځای شوی ده نو مطلب مور یو ده پلار جدا جدا دي علتی اخیافی درې واړه مطلقاً وخالاتکم او ما سیګان استاسو نو دا مطلق نو مور سکه خور ده مور بلار کې سره شریک ده صرف بلار کې صرف مور کې درې واړه قسم حرام او څنګه چې دی حرام دي نو دا کرانګي وبنات الاخ او هغه لور د چا ضرور ویره وته ولیکا او مین د تاسو هغه ارضعنکم چې پای درکړي دي تاسو ته رضاعي مور د دې نه سبب یې شروع شو د سبب د وجنه د پایو د وجنه یادو رضا دغه د وجنه د مطلب تاسو سره دغه مور د جنې پر کټه یعنی دغه مور د سره ربیبه ده دا غي د وجه یا د جمع د وجه دوه خويندې یو ځای کیږي د ته سببیه وي یا د نکاح د وجه یو خوري نکاح کې دبلا نو د ته سببیه دي جن سببیه شروع شي بیان المحرمات السببیه و امهات نسائکم او مین دی سو کم دی ورګه و امهاتکم اللاتی او حرام کړی شوی دی مین دی تاسو آغا ارضانکم چې پای درکړی دی تاسو ته نو یو ساس کې دی ولینی چې د کمی زنانه پای او الک اوسکل نو دغه الک د دې زنانه زوی شي نو د زنانه خو پای نه د خاوند وجي نو دغه زنانه چې د چا خزه د نوغه سه شو پلار شو نو دغه سړی چې کوم اولاد دی دایرونه خويند شو دغه سړی چې کوم رور دی د تر شو دغه خزه پیچ اسکلی د دې خورې ماسی شو نو د دې خزه خور سره نه کیږي خو کله خزه خور زید نه د ماسی لور د ماسی لور سره څنګه چې نسب کیږي نو دا کرانګي رضای ماسی لور سره کیږي يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب نسب نبی علیہ السلام فرمای او کما قال چې کم نسب سره حرام دي نو رضاعت سره حرام دي ماسل الرضاعي او پپول الرضاعي ای سر نکاح کیږي څنګه چې نسبی سره کی خدای یاد ساته یو لک د زنانه پوس کله دغه زنانه چې کم رشتہ دار دي هغه د دې لک رشتہ دار شو خدای دې الک چې کم رونه خويندې دي هغه د هغه خزي اس نه دي ای جامعتم بهن چې تاسو هغه سره تعلق ازدواجی ساتل دي ای یو سړی خزه وکړه واده کړي خزه بل ځای واده ولور وسره پیغله لور ده ډولای کې څنګه مور راوسته نو غلور پر عالم موټر کې اوس آیا د لور مخ کې نه د تربيت کې ده تربيت کې د احترازي نه ده احترازي کې چې ده هغه تعلق کې تعلق ته ازدواجی تعلق ته چې ترسو د مور سره ازدواجی تعلق نه ساتلې نو د لپاره د لور حلال ده اوس کدی له طلاق ور کدی لور سره ول نکاح کیږي او چې ازدواجی تعلق کې اوساتو نو بیا په د لور حرام شو نو ځکه وایي د بیبیانو ستاسو اغونا دخلتم بهن چې تاسو تعلق ساتل دی غي سره فإن لم تكونوا کچریه تاسو نه تاسو دخلتم بهن چې تعلقم ساتل دوی سره فلا جناح علیکم فی نکاحهن بیا فیر په دغه ربایب ربایب کې بیا مور دې بس نکاح ختم کړو سره نو دغه لور سره نکاح کول شي نو کې دې احترازي دخلتم ان لم تكونوا دخلتم دا حجر ولا ذکر کو نو د دې پیدا سره والله عالم خو ظاهر پیدا دا تر ذهن ترازی چې کم کس باندې یو جنې واده ده هغه سره د بل ځای نه لور راغلی ده نو دله د دې تربیت پکار دی الله چې ستا تربیت کړي خبر ځان تر کنه مور ولا راوسته لور ولا د پریدو نه خبره نه څنګه چې مور ولا په نکاح واغسته نو د لور لم د تربیت په کار د دام داغه نه پیدا چې دا د مور د سره یو لوري چې د بل ځای ټکرې وي ظاهر اشاره دي ته نو الله اشاره وکړه دې کې اسلابکم سره د متبنا نه اعتراض راغی تا پر دې الک راوسته د خپل ځای کړي دي متبنا نو هغه چې ولا طلاق ورکستانی کا وسره کی ته دا غپلار نه دا غپلار بل څوک دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو بدويشتمه سي پارکه د نبی اسلام د متبنا بارکه راشي چې زید ولا طلاق ورک نبی اسلام متبنا او زید ابن محمد بو تخلق وي د نبی اسلام زوی او چې هغه ولا طلاق ورک الله وی د سر نکاح کو چې دا رسم مات شي وحلائل ابنائکم الذین او حرام کړی شي حلال جمع حلیلی ده انګوریانه د زامن خزه د زامن استاسو انګوریانه الذين اغزامن من اصلابكم چې پیدا دي د شاګانو تاسو نه او بلا وان تجمعوا بين الاختين وحرمت ان تجمعوا او حرام کړی شوی دی پتا سو باندې دا خبره ان تجمعوا په نکاح دا چې تاسو جمع راولای په نکاح کې بین الاختین په مزد دوه خین نعی چې یو خور تر سو نکاح کې بل سره نشي کولی او چې اړم به مړ شو یا طلاق لري کړه نو بیا وسره کول شي دا سبب دی سببي نکاح سببي منع ده الا ما قد سلفا مگر هغه چې وړاندې تیر شوی دی قبل حکم النهي خبر ده درنه بس کو زبا دا ډیر ده ها دا واړه به ان شاء الله مو سو ګروپونه ګروپونه شی واړه شاباس